وړاندې نه مولانا دا خبره ذکر شوی و چې تعلیل دا ختم الله علی قلوبهم دا تعلیل د حکم سابق دی مالته کې تفصیل کړی وای کې یو مسله وا دلیل حواله سره دا دلیل لمی ما جوړ کړه انی می جوړ کړه لیکن دا انی نه بلکې دا لمی جوړیږي اصل کې مسله دا را چې ته یې راي او کته نه یې راي لا یؤمنون داخله کې ایمان نه راوړي انذار او عدم انذار د دې په دې خبره کې چې ایمان نه راوړي د دې سبب څه شعر د دې سبب دار چې ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دې په دې ها زړه باندې سلا ګول له مهر نو دا دلیل لمی د دې شما انی ویلو کنه دا انی د لمی د دې خبره شو ما کم دلیل ویل انی دا دلیل لمی د دې خبرې شو چې دا خلک ایمان نه راوړي دا هیڅ شي شو اگر کده دا غي د پاره خو دلیل لمی شو خو اگر کده په خپل معلول به علت دی اگر کده په خپل معلول زمانہ یعنی ته یې راي او کته نه یې لا یؤمنون دا خلک څه شي نه راوړي دا ایمان نه راوړي نو دا دغه علت ته ور ایمان نه راوړي ختم الله علی قلوبهم ځکه الله تعالی په سره ګول له مور و ځ الله تعالی په ولې مهر لګول له نو د دې بیا بل وجه ده هغه وجه دا ده چې د دې خلکو هغه تغیان د دې خلکو هغه سرکشیان د دې خلکو هغه بونډیان پار کول اسلامي حدود یې کراس کړیو نو د دې وجنه الله تعالی په څو لګاو نو دې به بل شیره پار ټیک د چې معلولی خدای ما قبل د پاره به سي شي دا مسله ختمه ولا ختم ولا تغشیه علی الحقیقه نشته ختم او تغشیه علی الحقیقت بنا بر حقیقت ځکه دا خبره د مقام کې مولانا دلته کې درې موقف لري یو مسلک به دی کې هغه د اهل سنت والجماعت دی او زم موقف به دی کې زم موقف به دی کې هغه د معتزله و دی زم موقف به کې رچاره نه معتزله و زم موقف به کې رچاره د معتزله و اهل سنت والجماعت دی فرمایي وي د ختم الله علی قلوبهم وغیرہ کې وای پدې کې مجاز لغوي دی حقیقت عقلی دی او مجاز لغوي دی د کسی شعر حقیقت دی کې ختم الله دا مجاز لغوي دی او دا حقیقت عقلی دی مجاز لغوي دی او حقیقت څه شی دی معتزله وای معتزله وای دې کې حق مجاز لغوي دی او مجاز عقلی دواړه دي مجاز لغوي دی پکې توجه راکړه همونی شماته لګ متوجه دې کې مجاز لغوي او مجاز عقلی دواړه دي او په معتزله کې د حسین په نوم باندې حسین البصری په نوم باندې یو عالم دی هغه وینا وې دلته کې حقیقت لغوي دی او حقیقت عقلی دی حقیقت لغوي هم دی ها او حقیقت عقلی هم دی دلته مولانا سورای دی یو راي د اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت دا خبره فرمایي چې دلته کې ختم الله الله ته نسبت مهر لګول له الله مهر لګول له دا مجازي لغوي دی البته حقیقت عقل نسبت الله ته چې شعر دا حقیقتا دی معتزله وی مجازي لغوي دی او مجازي عقلیم دی مجازي سره دا نسبت اله ما هو له ته نه دی شي دا اله غیر ما هو له ته شعر الله دا کارونه نه کې چې خلکو باندې مهر لګی او دا رنګ مثال په تور باندې پسترګو له پردې راوستری دا کارونه الله نه کوي وي دا مجازي څه شعر عقلی دی مجازي لغوي او عقلی دواړه ختم هم په خپل معنا نه دی او دا نسبت هم الله ته صحیح دغه نه په خپل معنا نه درم ابو الحسین دی هغه وای دا حسین هغه وی البصيري دا معتزله نه یو عالم دی دی وی نه دا حقیقت لغوي دی او دا حقیقت عقلی دی اول نه ذکر دا خبره د مقام کې چې او مجازي لغوي او حقیقت لغوي یو مجازي عقلی او حقیقت عقلی مجازي لغوي دی ته چې وزن د لفظ په غیر معنا موزون له کیږي لکه اسد په هوا دغه کې پرجل بهادر کې او یوی حقیقت لغوی چې به اعتبار د لغت معنی موضوع له کې وضو شي لکه اصل په حیوان مفترض مجاز عقلی دی ته چې نسبت د فعل یا د معنی د فعل الا ما هو له شي امت الله والبقلا او ما دغه دې ته ویل کېږي ها دا مجاز عقلی چې الا غیر ما هو له شي دا اسناد الا غیر ما هو له شي نو حقیقت عقلی او مجاز عقلی په اسناد کې اپ چا کې او دا اسناد امر عقلی دی نو ځکه دې ته مجازي څه شی وای حقیقت عقلی یا مجازي عقلی لکه ام بتر ربيع البقلا دا اسناد لا ما هو له دې بلا غیر ما هو له دې مسلمان چې وای دا لا غیر ما هو له دې کنه دې ته وای مجازي عقلی کوسراش اهل سنت والجماعت دلته دا خبره کوي د اهل سنت والجماعت دا موقف پر است ذکر کما اول نه باغ دریم والا ذکر کو دغه حسین وای مولا معتزلی وای دلته کې د ختم هم د خپل معنا ده مهر دا د خپل معنا ده را کنه یو او دویمه دا را چې دا نسبت هم الله تعالی ته څه شعر حقیقتا نو الله تعالی په زرونو د کافرانو دا تلیکلی لا یؤمنون لکه د مهر پرنګي تلیکلی دا ټاپانه دا دا وې سره چې ډایرکټ هم د شي شعر یو دغه جوړ شي لکه څنګه چې زړه خپل نوم لیکي او دا چې په شعر نو دا قرانګي دی ویم دا قشانه چل شعر دی بس فکاف د کافر په ځړه باندې لا یؤمنون دا چوټا په لګیدل نو دا وی حقیقت لغویم دی معنا موضوع له کې وځره دا لب او دا نسبت چې الله تعالی ته شعر دام حقیقت دی ا د کافر په زمانه دا خبره لیکل شوی راځي لا لیکن من په دې باندې رات کو منګه دې توایو منګه دې توایو چې منګه دی تا وایو چې د الله بندگانو د الله چې لا یؤمنون لکلی نو ولی لکلی دا لکلی د ځان د پاره چې الله بیا پیژنې چې لا یؤمنون دا غاو کنا الک سره چې او چرک پوری دي شی او تړي چې بیا پیژنې چې زما چرک دې کړه بل نه نو دا لا یؤمنون الله سره لکلی چې په خپل په علم راولې دي د پاره او کده دې لپاره چې فرشتي دعا کوي د مؤمنانو لپاره نو د باندې لا یمنون لیکل شي چې دلې نه کوي او کده نور مؤمنانو لپاره لیکل شي چې هغه او پیجن چې یاره دا مؤمنه نه دی نو موږ به سره الیک سلیک نه ساتو خدا غدري وجه کیږي دې غدري وړه حکمتونه یې صحیح نه دي الله علم خو موحد ته هغه ضرورت نشته او پاتې شو مسله د فرشتو نه فرشتو خو د اشخاص لپاره د خاص خلکو لپاره دعا نه غواړي اي خدای چې دعا غواړي الله مؤمنانو بخي نو کده مؤمني نو الله به بخي او کده نه نو الله به نه بخي نو دې ته څه ضرورت ده اګه د نورو مؤمنانو لپاره د نورو مؤمنانو په دې اطلاق کړه کې دي شي د چا ځکه چې عدن د قتلې ده یا قتلې شي ټیک شو کنه جی نو د دې موقف هغه خو بالکل خطا ده تاسو پوه شئ کنه نو اهل سنت والجماعت الف خا پاتې شو مسله د معتزله هغه رست راځي خو خیر زبه وایم پاتې شو مسله د چا د معتزله او موقف پاتې شو نورو نو نور معتزله وای وې دا ختم وې دا الله ته دا اسناد اله ما هو له دې کې اله غیر ما هو له دې دا ختم معنا مجازي مراد دا دا اسناد الله تعالی ته حقیقتا نه دی شه دا قبيله د انبتر ربيع البقره نه دی ولیک رستو راځي که الله تعالی ته د دې څه شی وشي کنه مولانا اسناد د الله تعالی ته وشي نو چې الله مهر لګول دی نو رسو الله عذاب ولي ور کوي چې الله په مهر لګول دی الله په سترګو باندې پردي راوستي ها نو بیا رسو الله تعالی عذاب ولي ور کوي په خپل فعل باندې دی لوري عذاب ور کوي ٹھیک شو نو دا ودا اسناد لا ما هو له دی اله غیر ما هو له شی دې رسو بیا دغه بس درم موقف هغه د اهل سنت والجماعت ته هغه په دې کې مجازي لغوي دی خدا اسناد اله ما هو له دی الله ته اسناد صحیح شعر اگر که په دې کې څه شعر مجاز ټیک شو مولانا نو دا مجاز دی دا حقیقت نه دی هر کله چې حقیقت نشو مجاز شنو مجاز په دوه قسمه دی یو مجاز مرسلی یو مجاز مستعاری مجاز مرسل کې د معنا موضوع له ار غیر معنا موضوع له په مابین کې د سری رشتو علاقونه یو علاقې نو دې ته ویل کېږي مجاز مرسل امرسل په معنا د ارسال له ارسال معنا ترک او تسبیح دلته کې تر تسبیح تسبیح نه د ذکر شي ایوی مجاز مستعار توجه شته مجاز مستعار دی ته وای چې د معنا موضوع له او د غیر معنا موضوع له په مابین کې علاقه را تشبیه کی علاقه را چای نو دې ته څه ویل کېږي مجاز مستعار بیا نه مجاز مستعار په دوه قسمه لري په څو قسمه ده په دوه قسمه ده په اعتبار د لفظ مستعار سره په دوه قسمه یو ته وای اصلي ایو دی یو دی استعاره اصلیه یو ده تبعیه یو استعاره اصلیه یو استعاره تبعیه استعاره اصلیه دي ته وای چې په اسماء او اجناس کې کیږي یعنی کوم شی وځه چې ذات تفاره چای کې کیږي نو دې ته ویل کېږي استعاره اسماء الاجناس شو مصادر شو دي کې اصلي یو تبعیه تبعیه دي ته چې په تبع د چا سره کېږي په تبع د چا سره کېږي لکه په ټولو افعالو کې استعاری کم استعاری تبعیه دا سره لګیدل له دای وهل لزم چې قتل زید عمرن قتل د استعاره مې د قتل د چا لپاره وکړه د ضربه دا تبعیه شو دا کومه دا ځکه طبیعت شو چې دلته دا استعاره په تبع د غیر رااله اول موږ استعاره د ضرب د قتل د پاره وکړه او دا غي نوستم د ضرب نه ضربه او د قتل نه قتل نو دې ته ویل کېږي استعاره تبعیه دا په تبع د مصدر سره دا په تبع رجع سره نه مصدر سره نو دا کوم استعاره تبعیه دویمه داره چې استعاره په اعتبار د وجر شبه سره په دوه قسمه ده په اعتبار د وجر چا سره یو لس مستعار منه ده یو مستعار له ده ټیک شو کنه نو دې کې به وجه تشبیه مې کنه لکه اسد مستعار من هو دی رجل بهادر مستعار له دی خو وجر تشبیه هم وی کنه نو استعاره په اعتبار د وجر تشبیه سره په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي یو ته وی تمثيل یو ته وی غیر تمثيل یو ته څه وی تمثيل او یو ته وی غیر تمثيل تمثيل دی ته وی چې د مشبه به جانب کې امور متعدد دي ا د مشبه جانب کې امور متعدد دي دواړه متعدد دي دا غمخ کنه حیات راواله او درې مشبه درې امور متعددن هم سره والے هيئت او بیا تشبیه الهيئت بالسو کې هيئت کم الفاظ چې په مشبه بي کې مستعملون پکاري پچا کې مستعمل کې مشبه مالی وراکه تقدم رجنه تو اخر اخرى سدي مال را چې تخپه مخ کې رستو کوي او سړی شي کې د مدرسې کې سبق ویم کو نه ویم ته به تاسو سری مال راځتا دا ګورم چې خپل مخ کې رستو کوي نو اوس ګوره یو سړی دی خریشم خپل مخ کې رستو کوي دا امور متعدد دي دا غنه هیئت منګه راغستره هغه سره چې کوم حیران دی سبق ویم کړم د درم موږ هيئت راغستې لري تشبيه د دې هيئت هم داغه سره کړل کوم الفاظ چې الته مستعمل الفکر نو تاغه الفاظ چاته وای هغه شکی سړی ته وای یار سخ په مخکې رستو کای سره ته وخت مخکې رستو مخکې کای او کله څه کای دي ته وای تمثيل او غیر تمثيل دي ته وای چې آی کې وجر شبه داسې امور متعدده نه زید کلا ساده دلته کې وجه تشبيه هغه امور متعدده متکثرات دي ټیک شو اما دم بر سره مطلب اهل سنت والجماعت وې دلته کې رښتیا مجاز مرسل نه ان دلته مجاز دی لیکن مجاز کې بیا مجاز مستعار دی خو دوه احتمال دي یا استعاره دلته تبعیه را دا کومه استعاره ده او یا دلته کې تمثيل له یا دلته کې څه شی له او دا نسبت اله غیر ما هو له دې کله ما هو له ولا ختم ولا تغشیه علی الحقیقت وی ختم او تغشیه علی الحقیقت نه مخکې مونږ وی چې د اهل سنت په نسبت باندې داسې شی دی دا مجاز د معتزله په نسبت باندې کم مجاز دی لغوي ها غ حسین په سویلیو ولا ختم دلته ختم نشته او نه تغشیه علی الحقیقت بنا بر حقیقت د سنشته و انما المراد بهما مراد په دې سره دار ان يحدث چې پیدا شي په نفوس په زواتو د دې کې هغه هيئت ته سرکشي په استحباب د کفر او د معاصي کفر خوخت معاصي خوخت دي ایمان ته بدخکاری طاعات ته سخکاری بد به سبب غیهم دا پیدا کېدل دا الله جبران نه دی کړی دا په سبب د گمراهۍ د خلکو او د انهماک د توغل د خلکو په تقلید د خپل پلارانو گمراهو کې او د په سبب د اعراض د خلکو کې د نظر سینا چې هغه وس نه ګوري هغه آیاتونو ته چې هغه قائم دی په انفسو کې په آفاقو کې لکه څنګه چې دا ښکاریږي سترګو د کتون کو تا نو وګرځیدل گویا کې په دې باندې څه شی لګیدل لپاردا وحیل بینها و بین الابصار د دې او د سترګو په منځ کې بلا بلا دیوالونه حائل واقع شوی دي وسماه علی الاستعاره ختما وتغشیه نو بیا مسما شو دي څنګه دی مسما شو په دې ته دا مسما شو په چا په ختم او په تغشیه مولانا لنډه خبره ده دلته کې ختم او تغشیه ختم مهر ته وای او دا تغشیه پردو ته وای دا حقیقتا نه دی بلکې د خلکو د خپل کروڑو په وجه باندې دا صحت ته رسیدلی دي دا صحت ته رسیدلی چې د دې غوګونه حق اوري نه دا خلک صحیح حق چیزونو ته کتلی نه شي ګویا کې د دې خلکو ها او د سترګو په منځ کې څه شی دي کنه دا دغری دا دیوالونه دي څه شی پکې ګرځېدلې دي دا دیوالونه ګرځېدلې دي په منځ کې لوی لوی څه شی دي هغه دیوالونه دي په منځ کې څه شی دي لوی لوی دیوالونه دي نو اوس مولانا که تاسو فکرې نو اوس مولانا دلته کې مسله داره دلته مسله داره چې د ختم د دې یو معنا حقيقي ده سوچ کا د ختم یو معنا حقيقي ده یو د ختم دلته کې معنا مجازي شو یعنی یو ختم مستعار منه معنا ده یو مستعار له مشبہ به ها مشبہ او وجه تشبیه دا درې چیزونه درته وایم نو دا ختمه نه ده مخور ته وایي دا وس ختمه ختم د ختمه مو ختم څه ته وي مهر ته وي د د معنا موضوع له سی شعر د د معنا موضوع له د ختم اغه ضرب الخاتم على الاواني لاحداث دا هغه مهر ته وای چې په لوخو لګي ختم هغه مهر ته وای ها چې په لوخو باندې ولګي او د دې استعاره شو دا هيئت ته پیدا کېدلو دا دا هيئت ته چې پیدا کیږي پزړه کې د کافرانو پچا کې په دې ځړه کې ټیک شو کنه او د دې پسترګو کې چې کم احداث ته کم هيئت کیږي چې حق ته نه ګوري دا معنا مجازي شو دا معنا څه شو دا معنا وجر تسبیح وجر تسبیح لکه چې مور سړی په یو شی ولګي او بل شی پکې نفوذ نشي کولی نو د خلکو کې د دې د احداث هم د صحت ته رسېدل چې حق طرف حق پکې ورننوتلی نشي حق پکې ورننوتلی نشي نو چې نشي وجه تشبیه دا شوه نو دا استعاره اول رااله په ختم کې بیا د ختم نه ختمه مشتق شو نو دکې تبعیه او پای کې څه شي اصلیه خو په ختم کې مصدر کې شو په دې کې څه شو تبعیه دا کوم استعاره شو استعاره تبعیه مصرحه ان غشاوه کوم د قشانه مسله ده غشاوه اصل کې چاته ویل کیږي پردو ته بیا د دې هغه احداث ته هيئت چې د کې پیدا شي الله پیدا کړل په سبب د سرکشې د خلکو نو هغه سره د دې د پردو سره څه ورکړ شوی را وجر تسبیح دار چې کم شی په پرده کې علی دی کیږي نه